دی دو پیش دی نشان تا دو پیش تنوین وای تنوین ورته زکوای چې د دې په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کی تنوین والا حرف ته منون حرف ویلې شي دو خبرې د دې په جوړ کې دي بادو پیش د دې جوړ دی او جوړ د دې بادو پیش دی د دې جوړ نه یو आवाज پیدا کیږي هغه ته وی روان بوند دی روان دی او روان دی بوند دی جوړ او روان دواړه با دو پیش بوند هر تقریبا په درې مرحلو باندې تقسیمي تا دو پیش تاسو بسوي تون زه چې جوړ کوم تاسو روان وای دا به تر اخیره پورې دا و چلو دیمه طریقه استاد بم جوړ روان دوانه کې شاګردان بم جوړ روان دوانه کې زبم جوړ روان دوانه کوم تاسو بم جوړ روان دوانه کې حمزه دو پیش اون با دو پیش بن زبم روان ویم تاسو روان تن تن سن سن ګور هر حرف با د خپل نرم دی نرم بوي سخت سخت بوي غټ غټ بوي سن ذن زن ذن ظن قن كن ان عن هن حن خن غن فن قدمین دو پشمن قدمون سلورمه طریقه استاد به صرف روان وي شاګردان به صرف روان وي سره د اجرا د غټو حروفونه د ولاړ حرکاتونه او د دو زبر دو زیر دو پشتنی سلامون دا لام باندې ویلي مقدار راکاو ځکه چې په لام باندې ولاړ زبر راغلی من، په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پېداګي ځکه چې دا دو پېش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي. دیتن، په دې په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پېدا کېږي ځکه چې دا دو پېش تنوین دی تنوین والا حرف ته منور حرف وایي. جودادن، په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پېدا کېږي ځکه چې دا دو پېش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي. مرازن په دې دو پیش تنوین په اخر کې د نون ساکن واز پیدا کیږي ځکه دا دو پیش تنوین د تنوین ول حرف ته منون حرف وای دا زوات با غټ وای ځکه دا په غټ ور ګوشتا ملکون په دې دو پیش تنوین په اخر کې د نون ساکن واز پیدا کیږي ځکه چې دا دو پیش تنوین د تنوین ول حرف ته منون حرف وای او مامون په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي، ځکه چې دا دو پېش تنوین دی، تنوین والا حرف ته منون حرف وايي. ذکر، په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي، ځکه چې دا دو پېش تنوین دی، تنوین والا حرف ته منون حرف وايي. حرج، په دې دو پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي، ځکه چې دا دو پېش تنوین دی، تنوین والا حرف ته منون حرف وايي. قدمون دا قاب به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شته په دې دوه پېش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه دا دوه پېش تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي نو دې دریو تختو خلاصه دو زبر دو زیر دو پېش دې ته تنوین وایي نو تنوینونه څو شو درې